او په مؤمنانو کې د یوې ډلې دا راوتل هډو خوښ نه وو هغوی د دې حق په معامله کې ستا سره جګړه کوله او حال دا وو چې هغه ښه صفاح کار شوی وو دا غوی دا حال وو لکه چې څوک مرګ له بوزي او هغوی ورته ګوري و اذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتود هغه موقع را یاد کړئ کله چې الله ستاسو سره وعده کوله چې په دوانو ډلو کې به یو تاسو ته ملاويږي تاسو غوښتله چې کمزوري ډله درته ملاو شي هو الله دا غوښتله چې په خپل فرمانونو سره حق د حق په حیثیت سره ښکارا کړي او هغه وخت را یاد کړئ کله چې الله د خپل طرف نه پتا سو باندې د پرکالای په شکل کې د اطمینان او د امن حالت راوستو او د اسمان نه پتا سو باندې او برا ورولې د دې لپاره چې تاسو پاک کړي او تاسو نه د شیطان پلیتی لري کړي او تاسو حوصله اوچتي کړي او هغه وخت را یاد کړئ کله چې ستاسو رب فرښتو ته اشاره کوله چې زه ستاسو سره یم تاسو مؤمنان مضبوط کړئ زه اوس د دې کافرانو په زړونو کې یرا چوم پس تاسو دوی په سټونو باندې او په جوړ جوړ باندې وهاي اوس من شئ نو هم ستاسو د پاره بهتره ده او کنه چری بیا مو هغه شان بیوقفتیا کوله نو مونږ به هم بیا هغه سزا درکوو او ستاسو ډله کو هر څومره ډیر وي خو ستاسو به هیڅ پکار را نشي او الله د مؤمنانو سره دی ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو لګ وای پزمکه کې تاسو کمزوري ګڼل شوي تاسو یې ردی چې خلک مو چرته ختم نکړي بیا الله تاسو له د پناه زی درکړو او په خپل امداد سره تاسو لاسونه مضبوط کړل او تاسو له خر زغ تر کړو هغه وخت هم د یادولو قابل دی سو وخت چې د حق نه انکار کوونکو خلکو ستا خلاف سوچونه کول چې تا قید کړي یا قتل کړي یا تا د وطن نه وباسي هغه خپل تدبیرونه کول او الله خپل تدبیرونه کول د حق منلو نه انکار کړي دي هغه خپل مالونه د الله د لارې نه د منکولو د پاره خرج کوي او ورپسې نور به هم خرج کوي خو اخر دا کوششونه به د دوی د پاره د افسوس سبب جوړ شي بیا به په دوی غلبه حاصله کړي شي بیا به دا کافران دوزخ ته راغون کړي شي د پاره د دې چې الله ګندګي د پاکۍ نه راجدا کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم دې کافرانو ته وایا چې که اوس هم دوی منشي نو سچي مخ کې شوی دي هغه به ورته معاف کړی شي لیکن کو بیا دوی دوباره دغه طریقه شروع کړه نو د پخوانو قومونو سره چې څه شوی دي هغه ټول ته معلوم دي چې د غنیمت کم مال تاسو اغسته دي داغه پنځمه حصہ د الله او داغه د رسول او د رشتہ دارانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو د پاره ده کو تاسو ایمان راوړی وي په الله باندې او په هغه سیس باندې چې د فیصله په ورځ یعنی د دوانو فوجونو د مقابله په ورځ مونږ په خپل بنده نازل کړي وو نو دا حصہ په خوشحالۍ سره ورکړی یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو د غر د لمنې په دې طرف وای او هغوی په بل طرف پړاو اچولې وو او قافله ستاسو نه لاندې د سمندر غاړې ته وه کچری د اول نه ستاسو او داغو ترمنځ د مقابله کولو فیصله شوی وي نو تاسو به ضرور په دې موقع ډډه کوله لیکن چې څه وشو هغه په دی وجه وشو چې الله د کمی خبري فیصله کړی و چې هغه داګی تکړی یعنی چې څوک هلاکیږي نو چې هغه د روخانه دلیل سره هلاک شي او چې څوک ژوندۍ پاتې کیږي نو چې هغه د روخانه دلیل سره ژوندۍ پاتې شي انه علیم بذات الصدور یاد کړه هغه وخت اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې الله تا تستا په خوب کې داغوی تعداد کم خودلو کچری هغه تا ته داغوی تعداد زیات خودلې وي نو ضرور به تاسو همت بایللې وي او د جنگ په معاملې کې به مو جګړې شروع کړې وي والله بما يعملون محيط او د هغه خلکو په شان طریقه ما اختیار وای چې هغه د خپل کورونو نه په غرور سره اوتل او خلکو ته خپل شان خودلو او چې کاری دادې چې خلک د الله د لارې نه منع کوي خو چې کله دوانه ډلې یو بل ته مخامخ شوې نو هغه په شا واپس وګرځېدو او وی ویل چې زه تاسو ملګری نه یم زه هغه څه وینم چې تاسو نه وینئ زه د الله نه یریږم او الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی هغوی داغوی مخونه او شاګانی وهله او ورته ویل زی اوس د سوځیدو سزا اوسکئ دا هغه بدله ده چې ستاسو خپل لاسونو مخکې لېږلی و ګینې نو الله خو په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکی نه دی او دا غوی نه د مخکینو خلکو سره دغه سکیږي را روانه ده چې هغوی د الله د آیاتونو منلو نه انکار وکړو نو الله دا غوی په ګناهونو باندې هغوی راونیول الله طاقت لري او سخت سزا ورکوونکی دی چې د دې په ذریعہ تاسو د الله دشمنان او هغه نور دشمنان ویروي چې تاسو یې نه پیژنئ خو الله یې پیژني تاسو چې د الله په لار کې سوءله غوي داغه پوره پوره بدله به تاسو ته واپس ترکړي شي او تاسو سره به زیاتې هرگز نه کیږي او که دا غوی نیت تعالی د دوکې درکولو وی نو ستاده پاره الله کافی دی دا خو هم هغه دی چې د خپل امداد په ذریعہ او د مؤمنانو په ذریعہ ستا تایید وکړو او د مؤمنانو زړونه د یو بل سره یو ځای کړل تا کو د ځمکې په مخ ټول دولت هم خرج کړي وي خو د دې خلکو زړونه دی یو ځای کولای نشو دا خو الله دی چې د دې خلکو زړونه را یو ځای کړل اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنان په جنگ باندې ورتیز کړه که په تاسو کې شل کسان صابران وي نو هغوی به په 200 کسانو باندې غالب راځي او که سل کسان داسې وي نو د کافرانو په زرو کسانو به غالب راځي او هغه ته معلومه شو چې په تاسو کې لا کمزوري شته نو کو په تاسو کې سل کسان صابران وي نو هغوی به په 200 باندې او کو زر کسان داسې وي نو په 200 باندې به د الله په حکم سره غالب راځي او الله دا خلکو سره دی چې صبر کوونکي دي یو نبی لا دا مناسب ندی چې داغه سره دی قیدیان وی تر سوچي هغه پزمکه کې دشمنان خر ریز مریز نکړي تاسو د دنیا فائدې غواړئ حالکه د الله په نظر کې اخرت دی او الله غالب او حکیم دی لیکن کچری دوی ستا سره د خیانت کولو اراده لري نو د دې نمخ کې دوی د الله سره خیانت کړي دي نو د دې سزا الله هغه لور کړه چې هغه ستا په قبضه کې راغلل الله ته هر څه معلوم دي او حکمت والده او کم خلکو چې مهاجرینو لا زی ورکړو او دا غوي امداد وکړو هغه په اصل کې دیو بل دوستان دي او پاتې شو هغه خلک چې ایمان راوړو خو دارالاسلام ته هجرت اونکړو نو دا غوي سره ستاسو د دوستانه هیڅ تعلق نشته تر څو چې هغوی هجرت ونکړي هو کچري هغوی د دین په معاملې کې ستاسو نه امداد غواړي نو بیا دا غوي امداد کول په تاسو فرض دي لیکن د یو داسې قوم خلاف نه چې دا غوي ستاسو سره معاهده وي څه چې تاسو کوی الله هغه ویني ان الله بكل شيء عليم او کوم خلکو چې رسته ایمان راوړو او په عزت راغلل او ستاسو سره یو ځای کوشش شروع کړو نو هغه هم په تاسو کې شامل دي خو د الله په کتاب کې د وینې رشتہ دار دیو بل زیات حقدار دي بشکا الله په هر څه په هده